قران کریم خو تواتر سره ثابت دی په مسلمانانو کې هیڅوک دا غینه انکار نه کوي د اغه د الفاظونه اگر چې په معنا او مقصد او تفسیر کې بعض خلک تحریف او د ځانه خبرې وردن نه کوي خو په الفاظو کې د اچا اختلاف نشته او د وحی دویم صورت د سنت او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغه کې کفار او زنادقه او ځنې خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا د ځانه منسوب کړي دي چې دا غي خبرې نه دي او د ځانه ورله منسوب شوي نو دا غي د پاره اهل علم او ضوابط او قواعد يهودي په داسې دقت سره چې د زرګرانو دا غ میزان نم پاره کې زیات دقت دی هغه کې که ذره بر شی سیوا کیږي کمیږي زرګران پاغي کویږي کنه دومره دقت سره دا غي میزان او تلې د محدثین او غ میزان د دینم زیات دقیق دی الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبرو کې کچا زیادت کړي که نقصان کړي نو دا غي د پاره داسې قواعدي خه چې اس امکان نشته دا تصور څوک نشي کولای چې څوک به د ځان خبره پاغي کې وردن نه کی یا به ته وباسي بیا اهل علم په دې باندې انتهایی کوشش کړي چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صحیح خبرې صحیح احادیث په مستقل تصانیف کې راجم کی ډیرو اهل علم د دې کوشش کړي سعی کړي خو چاله توفیق ملاو دی چاله نه دی ملاو توفیق د الله رب العالمین د طرف نه دا مرتبه صرف امام بخاری رحمت الله علیه له حاصل نه چې هغه کله د خپل کتاب ولیکلو نو دا د غزان له کوشش نه ده ځان له سعی نه ده بلکې دا د ټول امت د کوشش او د سعی نتیجه ده هغه وخت کې چې کوم جهابزه نقاد محدثینو نو خپل کتاب یې غیله پیش کو امام احمد ابن حنبل رحمت الله عليه امام يحيى ابن معين رحمت الله عليه علي ابن المديني چې دا جبال العلم والحفظ په خپل وخت کې نو د دې کتاب تقریز ورلا غيو خو لکه نن سبا ورلا خلق تقریز وای دا کتاب په دې ائمه باندې پیش کو فاستحسنوه هغه دا ډېر خیسته وګڼلو نو کوم چې د دین اسلام دشمنان دي دا غي خو اسم په قران او سنت باندې اعتراضات او اشکالات دي خو کوم چې ځان له پخله باندې مسلمان وي کلمګو مسلمان جی وي هغه هم دا خلکو د اعتراضات او شبهات نه متاثر شوي دي او په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې طعن او اشکالات کړي امام بخاری رحمت الله علیه د په کتاب باندې سباز اشکالات کړي چې ډومبه به نه هغه اشکالات او اعتراضات ذکر کو چې په امام بخاری باندې دي په دغه اشکالاتو کې اعتراضات او شبهاتو کې ډومبنه اعتراض ده چې امام بخاری رحمت الله علیه اعجمی الاصل د عربی نو نو دا اعجمیت د د لپاره مانع دی چې د لدی رسوخ فی العلم حاصل شي او د امام د حدیث شي نو دا لومبنه اعتراض د په شخصیت او ذات د امام بخاری رحمت الله علیه باندې منکرین سنت چې کوم عمومي اعتراضات هم کوي د دینه قطع نظر دا خبره په دې ځای باندې لګه ودروي چې په امام بخاری اعتراض شو منکرین سنت او مستشرقین مستشرقین هغه خلکو لوي چې هغه مسلمانان نه دي غیر مذهبه غیر مسلمه خلک دي يهوديان نصارا خو د قران او سنت علم دې د پاره حاصل کړي دا معلومات د دې د پاره راغون کړي چې مسلمانان په خپل دین باندې شکی کی او د دې په دین باندې په قران او سنت باندې اعتراضات او اشکالات وکړي نو عموما د مستشرقین او د منکرین حدیث اعتراض دا دی چې د دې کتب الاحاديث مصنفین ټول عجمو نو د احادیث دا راجمع کول دا یو ایرانی او عجمی سازش وو د دې خټولو نه مخکې اولنې جواب مسلمانانو لدا کافی دی چې سبحانك هذا بهتان عظیم الله لپاکی دا د ځان دروغ دی بهتان نه محض افتراء او کذب بیانی ده ابتداءا چې د احادیث سمره رایج مقبول او متداول کتابونه دي نو دا غي مصنفین عرب دی علاوه د یو سونه رومنه خدمت او تدوین چا کړي علماء العرب علاوه د شمیر د یو سو ائمونه چې دا غي تعلق د عجم سره مثال په تور باندې په اولین اولنو کتابونو کې موطا د امام مالک رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه خو عربی النسل نه مسند حمیدی مسند د اسحاق ابن راهویا رحمه الله مسند د امام احمد ابن حنبل رحمه الله صحیح د امام مسلم رحمت الله علیه سنن د ابو داود جامع د امام ترمذی مسند د ابو یعلا دارنګ د امام طحاوی رحمت الله علیه چې څومره تصانیف دی په علم حدیث کې شرح معانی الاثار او د دین علاوه شرح مشکل الاثار تصانیف او کتابونه د حدیثو د امام دار قطنی د امام حاکم نو دا ټول مصنفین د عربو د عجم سره تعلق نه او دویم عمومي جواب دا دی چې د حدیث د صحت یا د دین د خدمت د پاره عربي نسل کېدل څه شرط خو نه دی چې ګنې د دین خدمت به هغه څوک کوي چې هغه به د نسل په اعتبار سره د عربو سره تعلق لري دا شرط چا ګرځولې دا قران کې راغلي که سنت ذکر کړي کنه یو معقول او منطقي خبره ده چې د دین اسلام خدمت به صرف عرب کوي بل څوک نشي کوله د دې دریم جواب د دې عمومي اعتراض که عجمواله او عجمیت په دې سره ته حدیث له مشکوک او حدیث په مشکوک ګرځې نو بیا خو باقی علوم مشکوک ګرځوا داغه مشران موجدین او امامان هم عجم دي لکه رسل به ذکر کو بل د احادیث لومبنه تدوین او جمعواله چې کړه نو دا علما عرب کړي د عمر ابن عبد العزيز رحمت الله عليه په حکم باندې مشهور امام امام زهري رحمت الله عليه تدوین د حدیثو د کړه خدا ذهن کې یاد ساتي امام زهري رحمت الله عليه چې کوم تدوین او جمعواله د حدیثو کړه نو دی له تدوین شامل او کامل وای التدوین الشامل والکامل دا مطلب نه چې غني د مخکې نه احادیث نو لیکل شي او د ابتدا وکا احادیث د مخکې نه موجودو خو په یو ځای باندې دا ټول احادیث راجمنو په یو ځای باندې د راجم کړل د دین مخکې د صحابه کرامو په زمانه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابه لیکل کړي عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه احادیث لیکل او نبی علیہ السلام ورلویلو هر څه لیکا اكتب هو الذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق لیکل کوا زما د په هغه ذات قسم وي چې زما روح د هغه په لاس کې دی زما د خلینو حق خبرې روزي د دینه باطل نه روزي امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې حدیث ذکر کړی حجۃ الوداع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جامع خطبه وې چې د دین ټول احکام او مسائل په هغه کې اجمالا راجم کړل نو د یمن نه یو صحابي راغلی و چې داغه کونیا او نوم ابو شاه نو دې خطبه هغه په تعجب کې واچولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له وی چې دا خو ډیره بهترینه خطبه ده دا مال ولیکي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکړو اكتبو لابي شاه تاسو ابي شاه له خطبه ولیکي نو لیکل د احادیث د نبی اسلام په زمانه کې وو صحابه کرام لیکلي تابعین امام زهری رحمت الله علیه چې په 123 یا 124 هجری کې وفات شوه نو د چې کم تدوین کړه دی له تدوین شامل او کامل وای پنځم جواب اهل علم د عام شبهه او اعتراض دا کوي چې دا کوم منکرین حدیث د احادیث مجموعه له ایرانی سازش یا د عجم سازش وایي چې په دغه وخت کې بلاد العجم چې کومو نو هغه د یو حکومت د اسلامی حکومت لاندې وو علاقه کې د عجم وي نو د عربو د حکومت لاندې وي او دغه اهل علم چې دا تسانیف کړی دی عجمو نو دای د عربو د معتمد مشایخ او د علماو په نگرانۍ کې کړی دي ګور امام ابو داود رحمت الله علیه چې کتاب لیکلو نو دا وخت په ائمه او امام ابو زرعه الرازی او نور له پیش کو هغه ول تقریز کو امام بخاری کې کتاب لیکلو نو یوازې خپل عمل نه دا وخت چې کوم معتمد ائمه او مشایخ علما او غیله پیش کو نو غیدا کتاب ومنلو ورلې و چې احادیث سیدی رښتو براشي صرف په یو سلور احادیث ورل نشانه او نه خوکه چې په دې باندې زمون کلام دی او اشکال مونږ دا غي باره کې اهل علم وایي چې حق به کې د امام بخاری رحمت الله علیه سره دی نو په امام بخاری رحمت الله علیه باندې خصوصا داغه په شخصیت او ذات باندې دا اشکال او اعتراض کیږي چې د اعجمی الاصل عربی نو نو دی اعجمیت د د دین مانع ګرځولو چې د لدی رسوخ فی العلم او امامت فی الحديث حاصل شي د دې لومبنه جواب اهل علم دا کوي چې دا عربیت دا لسان او لغت ته دا نسبت نه نه عربیت څه شی دی لسان او لغت ته دا یو زبان دی یو جبه دا یو لغت ته صرف نسبت نه نه او بل دا عربیت لسان الشریعه دی د شریعت هغه زبان دی نو په دې سره یو قوم خاص کیږي نه چې ګني صرف عربو د پاره دی او نورو د پاره بني د دې وجه نه ډېر اهل علم او ائمه چې د نسل او اصل په اعتبار سره هغه د عربو نه نو او په دې عربیت کې هغه تمکن او رسوخ فی العلم حاصل کړي امام د نحوی واضع د نحوی امام سیبوی رحمت الله علیه د بلاد الفارس نه دی عربي نه دی نو کله امام بخاری رحمت الله علیه امامت فی الحدیث د دې وجه نه مني چې د عجمیو نو بیا نحوم د منځ نه لرکا امام سیبوی رحمت الله علیه عجمی دی دارنګ امام ابو علی الفارسی چې دل امام النحو واللغت وای دام عجمی دی د د بلا تصانیف دی په علم اللغت کې په علم النحو کې د ابو علي الفارسی یو کتاب لیکل التذکره د لغت عربیه په علومو کې شل جلد کتاب دی دارنګ جواهر النحو العوامل في النحو د دین علاوه نور کتابونه نو دا عربیت بیا د منځ لرکه د امامانو معجم دي امام ابن جنی رحمت الله علیه چې د فقيه اللغه العربيه وای فقيه اللغه العربيه امام ابن جنی دیم عربي نه دی بلکې د یونانو عبد رومیو په دې ډکشنرو او معاجمو کې مشهور معجم چې د مقایس اللغه د هغه مصنف احمد ابن فارس چې په ابن فارس باندې معروف او مشهور دی هغه عجمی او علامه فیروز آبادی صاحب د قاموس محیط چې معتمد ډکشنری او قاموس دی دا غي مصنف هم عجمی دی ابو منصور الثعالبي چې د لویل شي ادیب اللغه العربیه په قرن خامس پنځمه هجری کې د لغت عربیه ادیب امام ابو منصور ثعالبی نو دا ټول د نمونې په تور باندې مو ذکر کړ چې امامان د لغت دي امامان د نحو او د صرف دي خدا عجب دي نو کده دی وجه نه د امام بخاری رحمت الله علیه امامت فی الحدیث نه معنی چې د عجمی دی نو لغت عربي د منځ نه لر کداغي امامان هم عجم دي دا دغه شوبه لومبنه جواب شو دویم جواب چې امام بخاری رحمت الله علیه له اهل علم مجتهد وای د اهل علم په دی باندې اتفاق دی چې امام بخاری رحمت الله علیه مجتهد دی مجتهد فی الحدیث چې ورلوي نو دا لا څنګه مجتهد دی چې په علوم د عربیت باندې نه پويږي دا خو تا دی ټول علما او اهل علم لا د غلطۍ نسبت وکړو چې هغه یو کس مجتهد او امام مني الان کې هغه کس په علوم د عربیت باندې نه پويږي نو اهل علم دا د دې شبهه دویم جواب کړي د دې اعتراض دریم جواب دا دی چې امام بخاری رحمت الله علیه په عربیت او لغت باندې نه پویدو نو اهل علم په د باندې ثنا ولې وی د تعریفونه ولې کول دغه اهل علم لیونیو د خپل وخت ائمه دي هغه د امام بخاری رحمت الله علیه تعریف او ثنا کوي د امام بخاری رحمت الله علیه استاد د علی ابن المدینی رحمت الله علیه هغه لو ویل شول چې امام بخاری رحمت الله علیه وایي چې مستصغرت نفسي مستصغرت نفسي الا بين يدي علي ابن المديني امام بخاری وایي ما چرته ځان ماشوم او بې علم نه شمارلې مګر په مجلس د علي ابن المديني کې چې دا هم مجلس کې کینم ځان بیا مال به علم او ماشوم ښکاری نو دا استاد علي ابن المديني د خپل شاګرد د مقوله ذکر شوه نو استاد وی دعو هذا فإن محمد ابن إسماعيل لم ير مثل نفسه دا خبرې پرې دی چې زما شاګرد وای چې ما د استاد غونته څوک نه کتل د خپل ځان غونته څوک نه دی کتلی دومره علم الله دل ورکړي چې د ځان مثیل او شبیه دې چرته نه ویني د خپل وخت مشهور محدث عمرو ابن علي الفلاس رحمت الله عليه به فرمایل حديث لا يعرفه محمد بن اسماعيل ليس بحديث کم حدیث چې امام بخاری نه پیژني خو حدیث نه دی رستو به ذکر شي امام بخاری رحمت الله علیه وی دا خپل کتاب صحیح ما د شپږو لاکو احادیث نه منتخب کړی دی او دا وجب هم ذکر شي چې منکرین حدیث په شبهه او اعتراض کوي چې احادیث دومره ګڼ تعداد او لوش میر د کم زین راغله خو بهر حال دلته په دې جواب کې دا ذکر کو چې دی امامانو په امام بخاری رحمت الله علیه باندې دا ثنا وی نو دای له دا پته نه و چې د عجمی دی امام ترمذی رحمت الله علیه چې د خپل وخت امام دی د حدیث او د عللو هغه وی لم ار بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد من محمد بن إسماعيل وای ما په عراق او خراسان کې په علم العلل علم التاریخ او معرفت الاسانید کې د امام بخاری رحمت الله علیه غونته لوی عالم نه کتلې امام مسلم رحمت الله علیه چې د خپل وخت امام نه هغه د یو حدیث متعلق د خپل استاد امام بخاری نه تپوس کړو امام مسلم په ډیر فخر کولو لکه مصطلح کې براشي نو امام بخاری رحمت الله علیه ورلوي چې په دې حدیث کې یو پټ علت او د ضعف سبب موجود دی امام مسلم رحمت الله علیه ورلوي مال به بیانې امام بخاری رحمت الله علیه ورلوي چې اترک الناس تحت ستر الله خلق د الله د پردې لاندې پرې د بس ما باندې پرده ماخله حدیث متن خو صحیح دی خو کم سند باندې اسناد باندې چې ته فخر کې دا سند ثابت نه دی پرې کې او علت شته بهرحال شاګرد استاد مجبور کو چې دغه علت دی بیان کړي نو امام مسلم رحمت الله علیه چې د حدیث علت بیان کو امام مسلم رحمت الله علیه ورلوي دعني اقبل رجليك يا استاذ الاستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله استاد وی پرې مې چې د خپې در لخل کم ته خو د استادانو استادې ته خو د محدثینو سید او سردارې او ته د حدیثو ډاکټرې د هغې په بیمارو باندې پوهیږي نو دا هغه ائمه دي چې د امام بخاری رحمت الله علیه د امامت اعتراف کوي روستو په ټکی باندې موږ نه پوهیږو امام بخاری ځکه نه منم چې د عجمی وو دا ثنا د اهل علم په اخیرنی قول باندې ختموم امام الائمه ابن خزیمه رحمت الله علیه هغه بد امام بخاری رحمت الله علیه بارک وی چې ما رأيت تحت اديب السماء اعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحفظ له من محمد بن اسماعيل وای ما د دې اسمان د سرمن لاندې په مخ د زمکه باندې د احادیث لوی عالم او لوی حافظ د امام بخاری نه څوک نه دی کتلی نو که په عربیت باندې نه پوي دی نو د اهل علم په بیا دومره سنا ولوي دا تعریف ولیکولو دا د دې شبهه دریم جواب شو سلورم جواب د دې شبهه دا ده چې امام بخاری د مرتبه ځکه نه منو صحیح ځکه نه منو چې د عجمیو نو سلورم جواب دا ده چې د ماشوم والي نه تر مرګ پوري امام بخاری رحمت الله علیه د علم د پاره بلاد العرب والعجم له سفرونه کړي او مشایخ د عربو او د عجمو دا غین علم حاصل کړي په استادانو کې څه عجم دي څه عرب دي خو اچا په دا اعتراض نه ده کړی چې ستا امامت نه منو ستا علم نه منو ځکه ته عجمی او نن ای مستشرقه منکر حدیث تراغي او دا اعتراض پکې چې امام بخاری له ګوت نیسی چې ستا علم ځکه نه منم چې ته عجمی او پنځم جواب اهل علم دا کړی چې په عربی کې خو فصاحت او بلاغت چې حاصلېږي انسان لا نو دا په څه حاصلېږي چې هغه د قرآن پوهه حاصل شي په احادیث باندې پوه شي اشعار العرب باندې پوه شي نو د دې ټولو امام بخاری حافظ دی حافظ د قرآن هم دی د دې د تفسیر عالم هم د کتاب التفسیر د بخاری دی وګوري خلک چې په کم انداز باندې د قران کریم تفسیر کړي او اشعار العرب ورله په زرګونو مقدار کې یادو نو عام خلکو له خطا سوای فصاحت او بلاغت په دې باندې راضي په عربی کې چې د قران سنت او اشعار العرب حافظ شي د معرفت ورله حاصل شي خو د امام بخاری رحمت الله علیه د مسترګې پټې دي چې هغه عالم د قران هم دی حافظ د دنیا د احادیث هم دی او حافظ د اشعار العرب هم دی او دا منکرین حدیث د خپل خبرې د مضبوطولې د مضبوطیا د پاره یو قول ذکر کوي د امام بخاری رحمت الله علیه د شاګرد چې دا غنوم د صالح ابن محمد الاسدی صالح ابن محمد الاسدي چې د معروف د په جزره سره صالح جزره ورلوي د جرح او تعدیل کتابونه چې وګورئ په هغه کې د نوم راځي صالح جزره لوی محدث د خپل وخت په 293 هجری کې وفات شوه او د امام بخاری رحمت الله علیه مستنیمو مستملی به دی لوي چې د محدثینو په مجالسو کې ډېر طلبه ناستو نو دا غي आवाज به کله د طلبه او اخر پورې نه رسیدو نو په منځ کې به یو مستملی او مستملی به دی لوي چې د استاد خبره به منځ کې واوري د نو دا خبره به دوباره خلکو له ذکر کوله کم لچې مبلغ وي د आवाज به نور له رسولو نو دا صالح جزره د امام بخاری رحمت الله علیه د مجالس مستملیم نه د امام بخاری رحمت الله علیه بارک وی وی ما رأيت خراسانيا أفهم منه لولا عي في لسانه ما رأيت خراسانيا أفهم منه لولا عي في لسانه وی ما د امام بخاری رحمت الله علیه غونته د خراسان په عالمانو کې څوک په نه ده کتلې خو صرف په دې جبه کې لګ لکنت غونته وو د عیون فی لسانه مطلب دا دی بعض انسان چې خبرې کوي نو کله ناکله په ځنې کلماتو کې جبون خلی نو د دا قول کچر د ثابت شي د صالح جزره رحمت الله علیه نو پاره کې دا نه دي چې ګني امام بخاری رحمت الله علیه په حدیث باندې نه پویدو دا خو کله اهل لسان وي عربي هم د خپل عربي جبه کې داغه جبه کله انخلي یو پښتون د تاسو په مشاهده کې وګورئ مادری زبان د خو کله جبه انخلی او د دې وجنه امام بخاری رحمت الله علیه او دا غ علم کته غرزه د نحوی او د علم بیان لولوی کبار ائمه دا غي بارکم دا اقوال راغلي چې جبه په عربیت کې انخطا یو په دغه ائمه کې د امام سیبوی رحمت الله علیه دارنګ امام مبرد رحمت الله علیه د دې په جبه کې دغه انختل معمولی غونتیو نو هغه د لغت او د عربیت امامان منی خو امام بخاری رحمت الله علیه لري بس چشمه تیزه د نظر چولی دي که څه شی شته او کنه تعلق کاری د اصول په علماو کې صفی الدین هندي رحمت الله علیه داغه په تراجم کې چې وګوري دا راغلي دي چې داغه جوابم په عربیت کې انخطا بلکې د عرب علما دي په دې معاصرین شعراو کې احمد شوقي او مشهور شاعر دی داغه دیوانونه په دې جامعاتو کې پڑھاویږي کم د اشعار او کتابونه شي دي داغه په ترجمه کې مدار راځي چې داغه په جبه کې لکنتو نو که چرته دا معمولی غونتی په خبرو کې ادریدل په کلار کېدل د دې د وجه نه د چا د علم نقصان او کمی راځي نو بیا دا نحو او صرف هم د منزل رکا زیات نه زیات د امام صالح جزره قول چې ثابت شي مطلب دا دی چې کله نا کله په خبرو کې په بعضې الفاظو کې جبه کې به انخطواله راغی هذا والله تعالى اعلم یو خبره پاتې شو بعضی باحثینو چې په دې وخت سره کتابونه لیکلي دي وغي دا کوشش هم کړی دی چې د امام بخاری رحمت الله علیه عربیت د ثابت کی چې امام بخاری رحمت الله علیه د اصل او د اصول په اعتبار سره عربی النسل نه د د عجمواله وی امر مختلف امر مختلف فيه په تاریخي شواهد باندې دا ثابت کړي چې د اصول په اعتبار سره امام بخاری رحمت الله علیه دا سره عربي دی د د په نیکونو کې یو نیکه راځي چې دا غنوم دی بر دزبه یا بعضې دغه لفظ ذکر کوي بر دزبه نو دا وی په فارسی کې ویل شي زمیدار لا نو صرف د نیکونو په سلسله کې یو نیکر راغله چې دا غ نوم فارسی دی نو صرف د فارسی نوم د وجې نه وی دا ویل شوی دی چې فارسی نسل دی نو بعض اهل علم او باحثینو په تاریخي شواهد باندې دا ثابت کړي چې امام بخاری رحمت الله علیه د اصل په اعتبار سره عربي دی اگر چې سکونت او اوسېدل په بلاد العجم کې وو